هادي ها څه ځل اپ صحیح ده چې چلو دا مې کنه سم سره ابو الرجاء پیسې کنه داسې لګي ها وایو او تاسو واقع بیا دي صحابو چې د شپې پړاو لګول او عمر رضی الله تعالی عنہ هغه غلام ته وی وی आवाज وکا چې کوم آیات ته قران کریم کې چې اعظم دی نو مسعود صاحب شاګرد ته وته چې آیت الکرسی بیا وته کی اجماع آیات کم دی اجماع آیات فی القران چې هغه ډیر جامع وي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى ذکر حقوق الله حقوق العباد ټول ذکر دي د ټول دین خلاصم د کلو شي دي حقوق الله حقوق العباد نو څه څه به شامل دی وایي درې هغه وی چې ارجا آیات قران کریم کې کم دی ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ شاګرد ته دا وایي چې قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله عیسی علیہ السلام خلق د الله زه او ان عیسی عبد الله ورسوله دا څنګه خاصو وکلمته القا الی مریم نزید عیسی علیہ السلام شریعت تیر شو او روح منو دا الله د طرف نه روح روح منو دا الله د طرف نه دا چې د الله نه جز دی او کلمته او روح منو دا اضافت تشریفا لکناقۃ الله او طهر بیت للطائفین اچھا بھائی والجنت والنار حق او او دا عقیده لري چې جنت او اور حق به ادخله الله الجنه الله به جنت ته داخلي علامه کار من العمل خواچ دې په کوم عمل باندې وي تبش وکړه یعنی چې شرک او کفر پکې نه وي ارس ور لوی ګناګار دې الله تعالی وې چې دنه جنت ته داخلي تمرک ولا علامه کار من العمل پڑھیے وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء الله تعالى فرمایي لري حديث قدسي دي من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها او ازيد د دین زیات ومن جاء بالسيئه فجزاء سيئه مثلها او اغفروا دسی من جاء بالحسنه من جاء بالحسنه ومن اتانی یمشی د دې میست د پاتې نه ټول بعد ما ته ګوري ګوري یاد بیا یو پیږي نو ومن اتانی یمشی څوک چې ما ته راځي چې راځي نو اته تو هر والا زه ته په منډه زما ومن لقینی بقراب الارض څوک چې ما سره ملاو شو په مقدار د ډکوالی د زمکه خطی اتن د ګناونو زین د ګنا نه بچ کو چې اسره کتمان حق کی راشه نو زکه دا خبره وکړه هو گیا که هو نه گیا تعصما اے خوف من الاثم فی کتم هذا العلم چې د دې علم په پټولو ګنا کې را نه شمه پړی ایک ابو هرره د ابو سعید دی دراوی شک ته خلا یذر شک فی عین الصحابی چې صحابی داغه په ذات کې شک ضرر نه رسي او صحیح تجویز ورکو وی ولکن ادعوهم بفضل ازوادهم دیت دیل دین ابلا اغه زیاتی توخی د دی کم باقی توخی چی دی نو دات راوالا یو ځای کې جمع کا او ته خدای الله پیغمبر سمد الله له علی بالبرکه بیا د الله رسول او چې الله په دې خرچه کې برکت واچي لعل الله ان يجعل في ذلك البركه یقین خو نشو ویل اگر چې ته پیغمبري لیکن ستا وس او اختیار نه چلیږي خو شاید چې ستا دعا الله تعالی منظور کی او پدې کې الله تعالی برکت واچي دا چې الله نه یریږي یقین خو نشم ویلې ستا وخت بس خود رسیږي لکه خو شاید چې الله دې سوال قبول کړي او په دې کې برکت واچي فقال رسول الله نعم بالکل خبره ټیک تک څه کوم فدعا بلتع نبی اسلام راو وخت دسترخوان فبسطوا خور کو ثم دعا بفضل ازواجه بیا وتوی زیاتی خرچی راړي باقی پدی دسترخوان باندې څلو ورشه جمع شفدا رسول الله بالبرکه ثم قال نبی اسلام دعا د برکت وکړه ثم قال خذو فی اوعیتکم والی تخفل لوخ کی واچوي فاخذو فی اوعیتهم دی چې د پخپل لوخ کې واچول دور برکات او داسې معجزه د محمد رسول الله حتا ما ترکو فی العسکر بیا دا دو خبرې نه ملاویږي په دې دوه خبرو اورلو سره یو بندا د الله تعالی سره کوم شک بګی نه فیحجب عن الجنه چې دې د جنت نه برکړي شي نه نه نه سو کې دې دوه خبرو سره لاړو د الله سره ملاو شو شک بګی نه نو دیو د جنت په میز کې چې رکاوټ نشي واته کې دې د وفا د جنت تزي ای پیش کنا شهادت د توحید او شهادت د رسالت اشهد الله اله الا الله وانی رسول الله دا دروچه ته خبره ده موږ له اشاعت سره راکړو شکر نو ذکر پیسې پیسې دلته نشته دا چې څه پلاتیار ده کلا څنګه به خپل دین نه سلاګي ورته دې دې کار به دی وای اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله شیخ القران الله دې مغفور مرحوم دي داول کې چې ملګری وره دې جماعت اسلامي ته لړل سل په ور کولیا او شو وکاس سل په راګي به بل زنی مرګرو شیخ ورکو ګوره کوي دا سړی ورکو ګوره چا چر ورکو زی دي جان نه پوهه په پخه دي دا به شي ورکو دا وندا کار کوي دا ډېر خسته شیو نه ویلی یو ځای وای ها میدان تقریر کې ویلی میدان تقریر ها تاسو میدان تقریر ورته شیخ زبردست تقریر تاسو ورته ها کس نے آموخت علم تیر ازمان کہ ہمارا عاقبت نشانہ نہ کر دا وخت تقریر صوفی سے شیخ سے شاگرد ہو دغه اول جماعتې وکړه بیا د جماعتانو سره دغه نوالته د اټونو جګړه او پیپلیان نشنلیانو د بل طرف د جګړې جماعتیانو دا لانجه وه نو لانجه جوړه وه نو هغه وی چې شکست دی نه ملایږي چې وهر دې جدا شي او قران یې راو نو دا قوت زور نه دی نو پوره واقعا اوږده واقعا ده صوفي سی وی دې بند راځي شری دی سبحان الله سره شری دا باندې راځي خو سره دی شریعت ډیر کار او ډیر وروسته خبره راځه ګرځي خو او خپل نه نو عبد الشکور شیخ ته وی په تلاش کې رستم شیخ ته بیان رستم شیخ د مودودیانو په خلاف کې هاو کې دې ډیر وی چرچا وا تغزور وی دي کې د شیخ صاحب سبا جلسه په میدان کې او چې ګور ور سره ورسېدو تلاش کا وی دي چې پنځیر شي ملګری خوشاله شوی زړه د سټیج وما د شکر شي زړه د سټیج وما په خوان به وګړه په خوانې دور وی دي کې هغه چې شیخ صاحب ورسېدو ایمو چې شیخ صاحب لګ بیانو کی او نور تفصیلی بیان به بیا رسم شیخ کې تمهیدی بیان شیخ را لې شل پنځیش منټه تقریر وکړو زبردست تقریر شل پنځیش منټه او یو بډا له پاسې نو غوتی والی آرام چکه وکړ په شیخ چې تقریر کول کې نه زما مهربان مال توجه مخرب وګړي سړی په ځای وګورئ نو کې نه سیده اب که بډا راوي چې کله بسر چې بیان شروع چې رسول شو باور تمهید کې خود تمهید کې خود او شیخ ته وی کمرې ته بوته آرام کو چې دا څه تمهید یې کې خو د فوګه د پدې مدوزي ته خپل واچولا وې دا کې بوډا پاتې چې مولا درو مو آیا مولا درو مو آیا شیخ ته چې درو نه ما کتابونه اوري دې لوري دې کې جګړه جوړه دل دل دل دل جګړه غراباره شروع دې ورو هغه والي شو دې کې شیخ ته سترګې ورغلې راځي څه چللې چې جګړه وشوه وې ښا راشه په لوډ سپیکر باندې اعلان وکړي شیخ بسار کې چې دغه هلته یو کس شاجي وته یو شاجي سره بس کی علاوه دور بخیل وغه چا چا چا مې نور کولا ملګری سار چې به دا سره سکی ایمون غو هو کوم نه نو چې دا څه وایي خو بس څه خبره یو کړو وکړو یو په لوټ سپیکر اعلان وکړو چې صاحب بچي شیخ ته پنځه شیخ ته بچي دنا هغه هغه سره سکی پلان دي څه وچې شپې اوس 2 بجې دي که 2 بجې دي زما خپل خوځي چې مو کته شیخ ته ما ته وی چې به سره غړي کې شته شته د شکر کوم سره دی غاړه باندې دې کنه مو ته چې نه تاسو به شریف سره چیس کیو دا وخت برابر مو مخکې د سټیج به برابر وو موږ د وخت وځو کنه چې ښه پرې خو دا اوس د بجې دی ما خیال نه دی سیده وته دې بیچایا تله دې په مخه باندې وستار کې ملګری راته ټول ناکبندي شي و زې په دې باندې پولیس دی ودرول اسمات یانه زې په دې باندې ودرول او چې موږ له شیخ قرآن رحم الله په میدان کې دوه تیار هم کړه اولائک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا عنید المجابر اوس موږ ټول کې دنا ته کوتاو کوتاو پاتې کوتاو کوتاو هغه تقریر کړ د تاسو زبردست تقریر دی وای وای وې زما مهربان وې زه هغه وخت شری نوم چې تا ته به ایمان خو له توحید نه ته خو او د شری شلم ا دې یاري ا دې وړاندې کړه وې استاسو د دې له غټ مولا عنایت الرحمن استاسو د دې له غټ مولا نقیب احمد رضاتی ما ته وی چې مونږ تمر شي مونږ قرآن نه چا نه وایي او دا اشعار یې ویلي دي وعلمه الرمایه کل یوم ما ته چلو کو دو چې رب بنا سي کوي دا څه وکړي دا څه وکړي چې مټي مضبوط چنو سي ماته دین دوري سره کنه خستا شعر حالانکه لیکي یو شعر بل مشته دا ډیر دردناکو یو شعر بل مشته دی ما په خپل لیدل دی هغه په حاشیه د ګلستان باندې وی وقد ربيت جا وقد ربيت ظهرا جرو قلب فلما صار قلبا قد دهاني کوتره می ساتو ساتو چې سپې ته جوړ شو ما په ځای غفاره کوي دا نه دی ویل ښه پیر دردناکو دا عارف قدر کوم او ان شاء الله تعالی دې که زندګي وفا وکړه شیخ ته وای که زندګي وفا وکړه نو دا یو کونه د جماعتیانو پاتې دی دا بدلم دړي وړ کوم ان شاء الله تعالی او زګور او دې دغه وسوره ختم دی وړي هغه دغه د دې چې کوم پاتې دا په نوم جماعتیان دا څنګه د مودودي چې کوم قائد دی غلیم نه پړي هغه به نه خپلې دي ری پیګ نه پیګ او ان شاء الله ودا ودا چې کړه بیر نو واپ دې نه هغه نظر بن کړو او پدا سرالم کل پړای باندې دی لال قلا کې ومو چې لړم شمشي خان کې مشپو کړلا شپو مردان تو رسولا پیادل په دی لار باندې جنا تلېما اسی دا ټول مردان تو رسول الله تو رسول سبحان الله سبحان الله تمہارے شاستر ہے اشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ پڑھیے بھائی تاسو تجربه وکړئ تاسو یو چل تاسو تجربه وکړئ چې په اشاعت کې د قران ته اوري نو فن بډي یو چې اشاعت نو ووري نو ته ته قران ته ورکی نه فن دی نه دا د تجربه ده بس دا د قدرت یو نظام دی دا ځان له یو فن دی ځان له یو صور دی هیڅ دې کار بدی باندې په دې موږ نور مخې ته نه پوي ای سعاد حضور عباد نه ستانه بخښ خدای بخښنه پڑھیے پار کول چې دا ګران وتل پر تا ګران بارام بچی شو قبل مسجد النبوي جمعه طرف ته فجئت رسول الله فقلت له اني انكرت بصري نظر کې مې کمزوري نه وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل اذا جاءت الامطار دا خړګې زما او زما قوم ترمنځ دا بېږي کله چې باران راشي فیشق علی امتیازو ما باندې دې اتخذ مصلى بالکل ٹھیک فقال رسول الله افعلوا ان درځم کوم فغدا علی رسول الله چې ګور مثال وختي رااله او ابو بکر دی رضی الله تعالی بعد فغدا علی رسول الله راغی غدا سره وختي نو بعد مشتد النار فضلنا چې دا رد دې مضبوط شي و مقصد مر راحته واستأذن رسول الله ولی ځکه چې کار ما خلق ختم کړی کنه نبی صلی الله علیه وسلم شاګر کو اجازه غواړي اجازه وسته لګیا د پېښ په دې مېږي راځي راځي راځي فلا دې دې چې کوم کوم کار لرا چې نوول کار مقصد راځو دی اول چې ناس کې ناس کې ناس روست بیا الک اول خپل کار فلا دې دې دې سم کې نه راځو حتا قال اين تحب ان اصلي من بيتي ولي زوی دې خو خجل په جمعه کې سړي ځای خوښي چې زه هاته مسکول ستا کم ځای خوښي یعنی تاسو کستا وې زما خدا ځای خوښي وې چې ما دې دا ځای خوښي فاشرت له الى المكان الذي احب ان يصلي فيه چې ما دې په منځ کې فقام رسول الله نبی صاحب ودرېدو نفل ته ودرېدو فكبر الله اکبر وصفنا وراءه موږ ته موږ تاسو ته په نفل کې جمع کړه کړه کولې شي چې تداعي نه سړي دعوت پکې جنراله فصلى ركعتين بركات يقول ثم سلم وسلمنا حين سلم عشان ثم سلم سلام ورته چې کله موږ هم سلام ورته کړه سلام ورته نو کو کې چې پاڼه لګه ساته په حبست ولا خزيره تستغلو ما کور ورته نبی اسلام باندې الوا به تیاروي مزدار راوړي نو ما وته چې لګی ساشه دي لګی ساشه فحبسته على خزيره تصنع خزيره مستوده حتى فسمع اهل الدار دې کې محلي ولا خبر دي ان رسول الله في بيت شاګردا چې ټول خبر جدي کړی ته استاد راغلی دی یو ځل خبره کوي تاسو په بیا تاسو په اخر کې زور کوئ خیر په تاسو سوال دي په اخر کې زور کوئ کله پنځه کسان وایي نه بیا راځي پنځه او شل راځي نو یې بس دی کې دی کې محلي ولا خبر چې نبی صلی الله علیه وسلم فصاب رجال رال السلیم من حتا کثر رجال فی البيت کور کې ګړه جوړ شره فقال رجل ما قال مالک لا اراه مالک ابن دخشم یا دقیشن دا دغه محله کې ویغه ولې نشته فقال رجل ذلك منافق او منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله لا تقل ذلك چپ دا ورو دې څه د پته وځي سره مخلص دي په څه کار باندې بيزار شو الا ترى قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هغه په لا اله الا الله صد الله تعالی رضا اراده ده څه بتای دی وو وچپ فقال ابو يجي قطع زمان الله ورسوله زما خدا خیالو اما نحن الله اما نحن ارچ موږ په والله ایمان راوود نو موږ محبت دا ولا حدیث او خبره تر دا الا الى المنافقین اوس دې کې به دا چلو منافقانو سره خبره ورې کولې دې وی چې منافق دی هغه په ځان نه چل بوسو دې سره هغه مخلص دی ته چل وی لکه پرې دې وقال رسول الله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ان رحمتي تغلب غضبي زما رحمت غالب دي زما په غضب په روایت غلبت او ذری په روایت سبق غضبي وایا ګرځول الله تعالی رحمت صلی سی پام سګی نو 390 یو یو کم یو کم صلی ذات ذری ذات ګرځي وان ذل فی الارض جزء واحده پس مګر یوی سرا لګل دا فمن ذلک الجزء يتراحم الخلائق دغه یو جز د وجنا خلق په یو بل باندې رحم کې مخلوقات حتا ترفع دابت خاطرا تر دې پورې چې پورته کوي ساروي خپل کار جونډه یا ور دي یاد بچی نه خشیتان دوسیمو دې یاري نه چې تدا بچي چې دا زخمی نه کما بیزه د خپل بچی نه وجدي کنو دي ته د میخ خو خپل بچی کې راته پرې دي غوا ته کې نه اوچتې دی دا ټوپ په وي بل طرف ته بچي مزید نه نه دا الله رحمت دی دا یو کم سلی خو الته په خو دی یو تر باندې غلې وی حجاج ابن حزن لمر په وخت کې حجاج ابن یوسف نو وې دې چې د مور جړل دې مور دې دې مور ولې جاړي وی جان دا چې الله ورسره کې تا خو ظلم کړی تاسو سترګې به درځي تعالی دې انسانانو نور خپل دې کوه لیک الله زما په سره تا تاواله دي زه غوړي جرت کوم قسم په الله کما ته الله وي په ما په سره کوم مور کوم چې په تا په سره کوم مور په سره کوم الله رحم او سیوا دې مور الله دې په ما تاسو رحم دا غاریا دې روایت ان لله تعالی مئات رحمت انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم انسانانو پیریانو سارو والهوام دا هوام دې خزنده دا مچانو دا فبها يتعاطفون دي د وجه دي په اول باندې چې مهرباني کوي ته بها يترحم الرحم کې بیا تعاطف الوحش دا مرغې چې دا مهرباني کې داغي د وجه اعلی ولدي خپل بچو باندې واخر الله تعالی 99 رحمه یو کم صل الله رستقل يرحم بها عباده يوم القيامه د قیامت پر الله داغي په وجه باندې خپل باندې رحم کوي وایي باز آ باز آ هرچه با کردی باز آ گر کافرستی بت پرستی باز آ ادھر گئی ما در گئی نا امید نے صد بار اگر تو باشی کستی باز آ اور تو غلط چې توبه ماته کړې بیا راځه بیا راځه الله معاف کوم دي چې ګناه کوي توبه وباسي ګناه کوي په دې معاف کوم یذب و یتوب اغفر الله فإن التوبه تهدئ ما قبلها وایو وې دا اول دا چانه چې هغه یری د فخرج تو نظر او تم اب تغي رسول الله غتم کتم نبی رسول الله سلام حتا اته تو آیت الانصار قدم قدم دې کتو چې عالم یو غا یو باغ د انصار تو ذکر الحج بتو الى قول فقال رسول الله اذهبوا فمن لقيت وراء هذا الحائط